اوس د دې ځای نه دا پنځم باب د صورت اخیری باب دی او دا د صورت تر اخیره پورې دی خدا باب په دې باب کې سړي نو په دې باب کې وتا تاسو خبره ذکر کړي اوله خبره دا بتا ته دلیل دلایل نقلیه نه دی ګوره ښا دا په خیال کوي ٹھیک شو دا واقعات راوړي دي درې واقعات خدا به تور دلیل نقلی په توحید نه دي دا به مسالې لپاره راوړي دي دا راوړي دي د نوح علی السلام واقعا د څه د پاره د دې د پاره چې ګورا هغه ته شفاعه او څه فائدہ ورنکړه شفاعه ورته د کې د نوح علی السلام شجاعت او ذکر کوي بهادر د نوح علی السلام په دعوت کې بیا استغنا د نوح علی السلام ذکر کوي او بیا د هغه قوم انکار دی او د قوم د انکار نه پس دا غي عذاب دی بیا دا غینه پس یو دلیل اجمالی ذکر کوي د ټول رسولانو چې ټول رسولانو په دې ترتیب راغلي دي دعوت ورکړل خلکو نه منل بیا خلک الله تبا کړی بیا دا غینه پس د موسی علی السلام د هارون علی السلام واقع ذکر کوي بیا را نقل کوي ښا دا واقع له ټولو نه زیاته په قران کې ذکر شوی ده ځکه چې د فرعون تکذیب ډیر خطرناک نو تکذیب د اول با ذکر کی تکذیب د فرعون بیا د هغه تهمت لګول په موسی علی السلام باندې دا هغه معجزه ته سحر ویل موسی علی السلام ته ساحر ویل بیا دا هغه نه پس په موسی علی السلام بل تهمت لګول دغه شانته به دا واقعیا بیا د موسی بیا موسی علی السلام ساحرانو سره مناظره ده بیا دا هغه نه پس کوم دی نو د فرعون هغه مظالم دی دا هغه غر کیدل دی او تبا کیدل دی دا به د فرعون واقع بیا به دا هغه نه پس د بنی اسرائیل باندې ته یو زجر ورکی دا غینه ورستو دا به تر درې نوی آیات پورې به دا مضمون چلیږي سلور نوی آیات نه پس کوته وای چې ښا اوس تخپل دین بیان کا پوښوي د خپل دین باره کې شک مکوا بن اسرائیل په کې اختلاف کې هوته به شک نه کی د بن اسرائیل نه ته پښتنه وکا بیا داغینه پس ترغیب ال توبه ده په ذکر د قوم د یونس علی السلام سره د اغینه ورستو بیا دعوت ته منکرین ہوتا چراشی په دلایل د صورت کې سوچو کوي دلایل د صورت کې خلاف د پاره غټ دغه پروت دی دا غینه پس بیا تخویف ورکی په ذکر د اقوام مکذبه او سره اجمالا ذکر کوي چې قومونه چې غي پیغمبرانو ته دروغجن ویلو الله تبا کړو په اخر کې بیا صورت چې ختميږي نو د نبی صلی الله علیه وسلم بیان او رد په شا باندې ور کوي په شرک باندې بس صورت کې بدغه مضمون وي یو یو ته ګوري اول د موسی علی السلام واقعا نه درې خبرې دي چې مارته وي اول د موسی علی السلام شجاعت ذکر کوي داغې نه پس داغې استغنا ذکر کوي داغې نه پس دا قوم تکذیب دی او داغې نه پس داغې هلاکت ګوري وته واتلو علیهم نبأ نوح ولول پدوی باندې خبر د نوح علیہ السلام قصه د نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې وی د نوح علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم یا قوم د ما ان کان کبر علیکم مقامی که چرته ګران وی پتا سو باندې ودریدل زما د پاره د دعوه دا تاسو ته ډیره مشکل احکار چې راځي مونږ ته ولاړې دعوتونه راته کوي وتذکیری بیاات الله او که چرته ګران وی تاسو ته نصیحت در کول زما پایاتونو د الله تعالی باندې کدا تاسو ته ګران وی نو څه چلو کوي دا فعل الله توکلت چې د کنا دا علت د جزا دی او جزا رستو دا څه چلو کوي فاجمعوا امرکم نو کلک کوي زما خلاف تدبیر خپل زما خلاف کې کم پروګرام جوړوي فکلا کې جوړ کړي وشرکاءکم ودعوا شرکاءکم اور او بل یغ شریکان خپل زما خلاف چراوی بلی ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن ثم لا یکن بیا دې نه امرکم چل تاسو تدبیر تاسو علیکم پتا سبانه غمتن پټو پټ پټ ما جوړوي ښکارې را جوړ کړي چې در نه بیا کیسه ګډوډي گینا ثم قدو الیا بیا په سلو کای زما په بارا کی ولا تنذرون او ما ته انتظار مکوي ما ته ګورای ما راځي زما خلاف فیصله چې څه کوي وی کوي زه نه یریږم ولی فعل الله توکل هغه جزاء داش جزاء داش وا علت هغه شو ځکه چې ما په الله توکل کړی ما ځان په الله سپارل دی هیڅ پروا مې نشته دی نو یو په پیغمبر د داعی شان بدای چې دا به انتهایی بهادری د هیڅ چا پروا نه کوي که څوک خوشحالي کې خوشاله دي شي که څوک خپکیږي خپه دي شي قران چې زده کوي کنه دی آیاتونو ته ګورئ بیا داسې بیانوي د قران غره حق د پتا سو باندې چې یو آیات مو زده کړو بلغو عني ولو آیتن نو هغه بر رسوي او دغه شان به رسوي چې د هیڅ چا د ملامتیا پروا و پکې نه کې غوري بیا به تعالی په قران زده کوي او کته وای چې نه ودرېګه دا خو پلان کې خان صاحب خپکی ګوډینی خان صاحب خپکی بیا سره بیا به تام الله په قران کلام کوی دی باندې قران توفیق به الله تعالی د قران زده کول مو درکې نو دا یو د غدار چې پیغمبرانو په لار بزي اوس دویم کار بل داعی داوی چې تم په کې نه ښه کتم پکې وکړه نو بیا بل داعی دعوت کامیاب نه وي ښا داعی دعوت به کامیاب نه وي ځان نه بداسي خپل نه جوړ چې هغه خلکو ته پتا ما باندې ناس دي چې ودرېګه مال بسرا کی مقتدی جیب کې نسوار جیب ته نسوارو کې لاس کې دی وی کمال سرا کی دا کار باندې کی فان تولیتم نو که تاسو مخ واړولو فما سالتکم نو زنه غواړم تاسو نه من اجر څه مزدوری لای مړه پښوی فان تولیتم فلا تبعت علی جزاء مقدر را زما په تیس تاوان نشته ولی فما سالتکم من اجر بس تاسو نه مزدوری خو نه غواړم ان اجریا نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله باندې دا الله به مال راکې و امرت او ما ته امر کړی شوی دی ان اكون من المسلمین چې شمز د مسلمانانو نه دلته کې د اسلام سمانه ده ان اكون چې شمز من المسلمین د ښکارا بیان کوونکو نه واغرقنا الذين او ډوب کړل مونږه کسان کذبو چې دروځن کړل به آیاتنا آیاتنا زمونږه فنظر نو وګوره کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ یو انجام دا غیرول شو چې کم خلق او يرول شو بیا رسو تکذیب وکړو باغ انذار باندې اکتفا او نقل الله ما څنګه عذاب کړل ثم بعثنا من بعده رسلا اوس داغین پس دلیل اجمالی ذکر کوي چې ټول پیغمبرانو هم دغه ترتیبو راغلی دی دعوت ورکړل چې خلکو د نه منل الله تبا کړی دي ثم بعثنا بیا موږ راولې ګل من بعده پس د نوح علی السلام نا رسولان رسولان الی قومهم خپل قومونو ته فجاءوهم نوع ورترارل بالبينات فواضح دلائل او معجزو باندې فما كانوا ليؤمنوا نو نو دا قومونه چې ایمان راوړوي بما کذبوا ولی ایمان نه راوړو زکه چې دروغ جن ګڼل او به هغه په بما کذبوا به من قبل زکه چې اول به دروغ جن ګڼل او مخکې به دروغ تکذیب وکړو بیا به الله دې ایمان توفیق نه ورکولو فن کذالک نتبع الله وی دغه رنگ موږ مهر وو علی قلوب المعتدین پزرون نور تجاوز کوونکو خلکو باندې د متجاوزین او خلکو پزرون باندې دغه شان مهر وامه چې اول ایمان را نوړي ورسته ټول مهر وامه ثم بعثنا من بعدهم موسی دا اوس بیا د موسی علی السلام واقعا تاسو ویل د بدری پیری او اوس پکې دی دا کې مقصود مارته وی هغه دا چې ګورا د نوح علی السلام قوم الله وی ما تبا کو خو هغه د دغه مغه د دې قوم والا قوم هغه شفاعه وکنه ودو سواع یغوس یعوق نصر هغه شفاعه بیا څه فائدہ ورکړې شو هیڅ فائدې ورنکړه دی لاړل ډوب شو دوی وی چې موږ دا شفاعه دي هغه شفاعه او هیڅ فائدہ ورنکړه دغه شانته قوم د فرعون وګوره ها الله تبا کړل هیڅ فائدې ځان لمون کړې شو او بل لمون کړې شو نو دا ګوره ثم بعد نا بیا موږ راو لېګل اول دعوت موسی عليه السلام من بعدهم د تکذیب فرعون من بعدهم موسی پس داغه موسی عليه السلام او هارون هارون عليه السلام الى فرعون فرعون تا وملئه غټان د قوم دا غتا بیااتنا فدلائل زمون بیااتنا فموجزو زمون سرا فاستكبرون غی ځان لو یو غنا وکانو قوم مجرمین او هغه د مخکې نه قوم مجرمان فلما جاءهم الحق اوس د دوی اتهام د معجزې په سحر سره سحر ته معجزه ویله معجزې ته سحر ویلو فلما جاءهم الحق نو هر کله چې راغی دوی ته حق من عندنا زمونږ طرفنا قالوا نو دوی وی ان هذا یقینا دا چې له سحر مبین دا جادو ښکار دی د موسی علی السلام معجزې ته جادو وی قال موسی الله قال موسی موسی علیہ السلام ورته وی اتقولون آیا وای تاسو له حق حق سلام ما جاءکم هر کله چراغ تاسو ته اسحر هذا آیا جادو ده ولا یفلح الساحرون نو یو قاعده واوري چې نه کامیابیږي جادوګر جادوګر سره کامیابیږي نه نو کله جادوګر ما الله تبارک خو چې قضا الله تبا نه کوم تاسو تبا کړی یو معجزه زما ده قال وغه ورته وی اجتنا تراغلی مونږ ته لتل فتنا دې لپاره چې واړې مونږه عما د اغه دیننا وجدنا علیه ابا انا چې مونږ دې مونږ پاره باندې مشران خپل او ته مونږ د پلار نیکه د دین ناړې سره دې لپاره راغلی وتكون لكم الكبرياء فی الارض او بل راغلی د دې لپاره چې شیش تاسو د دواړو مشری پزما کا د مصر کې اے دو قسم خلق را دغه تیر اپاری د موسی علی السلام خلاف یو دا دی چې لتل فتنه عما وجدنا علیه آباءنا عوام خلق په دې راپورته کوي وای وا پاسه د پلار نیکه د دین نه مو اړی راپورته شي د دې خلاف پوښوي او چې کم هغه مشران دي هغه غټ خلک دي نو هغه په دې راپورته کوي وای دي زمونږ حکومت اخلي دوی زمنګ نه حکومت اخلي وتكون لكم الكبرياء او شي د تاسو مشري فل ارض پزمکه د مصر کې وما نحن لكما بمؤمنين او نه یمږه تاسو په خبره باندې ایمان راوړون کې یا تاسو په خبره باندې یقین کوون کې تاسو باندې موږ اعتماد نکېږي وقال فرعون او فرعون ائتوني بكل ساحر عليم راولي ما ته هر پوهه جادوګر فلما جاء السحرته نو هر کله چې رال جادوګر قال لهم موسی او دا نور کیسه پرې خودا هغه دار فرعون ته وی مونږ له مزدوری کې بنی هغه و دې حرف کې تیر شو او دل تلان وای هر کله چې رال جادوګر قال لهم موسی نو وته موسی علی السلام القو او غرزوی ما انتم ملقون هغه تاسو غرزون کیای پیش کې خپل سحر جادو پیش کیږي هغه پیش کو فلما القوا نو هر کله چې هغه پیش کو قال موسی نو یو ته موسی علی السلام ما جئتم به هغه چې تاسو را وړي دي السحر هغه جادو دي ان الله سيبتلو یقینا الله تعالی ذره چې بو بدی اثر ده دي ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله تعالی نه کامیابی عمل د مفسدانو نه کامیابی کی کافر دای ورته وی ها چې دای ورته وی اوس نور واقع پرې خو ده بیا غي جادو کو بیا څه شو بیا څه شو هغه سورته عراق کې ذکر شوی دا و یحق الله الحق او ثابت ای الله تعالی ظاهر ای الله تعالی الحق حق بکلماته په وعدو د نصرت خپل سره ولو کرہ المجرمون اگر کبد غنی مجرمان فما امر لموسی نو چې مناظره وسنه دا غي نه پات اوس ایمان د بعضو خلکو په موسی علی السلام باندې سره د خوف د فرعون نه فرعون نه ډارېدل خو ایمان راو فما امن لموسی نو ایمان را نوړ په موسی علی السلام باندې الا ذریه من قومه مگر هغه اولاد ها من قومه د قوم د چانه سره د ډار د فرعون نه د فرعون نه ډاریدل خو بیا ایمان راوړو صحیح شو کنه سوق هغه ساحران جادوګر ایمان راوړو کنه د فرعون د قوم نو قبطیان هغه بن اسرائیل نو دغه رنگي د فرعون د قوم نه د فرعون بیبي آسی ایمان راوړو کنه هغه د فرعون د قوم نه دغه رنگي هغه رجل مؤمن چې رسته په صورت مؤمن کې داغه بیان تفصیلی راځي هغه ایمان راوړ کو موسی علی السلام باندې هغه د موسی علی السلام د قوم نه نو غره فرعون د قوم دی خلک ایمان راوړو باقی د موسی علی السلام قوم چې بنی اسرائیل هغه خو ټول په موسی علی السلام ایمان راوړو ها علی خوف من فرعون و ملئهم او د غټانو دغه قوم داغه نه ان یفتنهم د سن دارې دل داریدل د دې خبرې نه ان یفتنهم ان یصرفهم چې دوی وا دوی بواړی د دې دین نه چې مونږ د دې دین نه فرعون اړی دا هغه قوم مو اړی په دې باندې یریدل و ان فرعون لعالم او یقینا دا فرعون چې لعالم دی ډیر اوچتو ډیر متکبر او فل ارض پزمکه کې ډیر متکبر سړی او داوی د خدای کړی وی و انه یقینا دا خلق چې ول داریدل ځکه چې حکومت هټو کنه و انه یقینا دا فرعون چو لمن المسرفین خامخا و دې دو زیاتی کون کو نه په سزا کې سزا به ډیره خطرناک ورکول کافر بچی پوښ کنا دا سه خطرناک سزا به ورکول په سړي باندې میخونه ټکول پوښ کنا په لاسونو دو میخونه به ټکول په خو به ورله دو میخونه ټکول پوښ دغه رنگي د جران د دغه سره دا پل دا به راول دا پر پاسه کې خو نو دا سزاګانې به ورکولې وقال موسی او موسی علی السلام یا قوم ای قوم زما ان کنتم امنتم کچرتا ایمان نه وړي بالله فالله باندې فعليه توکلوا نو پاغه باندې ځان وسپاري ان کنتم مسلمین کچری تاسو تابعدار د الله دا تکلیفونه پکې راځي قوم ورته سوي فعلى الله فقالوا نعوي على الله توکلنا الله باندې مونږ ځان سپارلې دي ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا مگر دې مونږه فتنه ازمیخ لقوم للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو ال ته فتنه وانا ازمیخ ته ازمایش نو الله مگر دې څنګه چې داسې شو چې مونږ تاغي ګوري او مونږ په تکلیف کیو او دی وخت کې ورته ترتیب خای چې خادا ترتیب بچوي او اوحینا الی موسی مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته واقعي رور دا ته هارون علی السلام ان تبوا چې زایونه جوړ کړي لقومکما ها د پاره د قوم خپل د مصر په مصر کې ونی سي په مصر کې بيوتن خارونا بيوتن کورونا کورونا جوړ کړي په مصر کې جدا د فرعونانو نه د فرعونیان نه لري دې لپاره چې دوی له تکلیف نه بچ شي یا په دې کوم عذاب راځي تاسو ته بچ شي وجعلوا بيوتکم قبلة وجعلوا بيوتکم قبلة او جوړ کړي کورونه خپل قبله د خپل کور نوې قبله جوړ دا سمانه اے د دې معنی دا وجعلوا بيوتکم او جوړ کړي بيوتکم فی بيوتکم په خپل کورونو کې قبلتن جمعات کورونو منځ کې داسې غټه کلا جوړوي کورونه باغې کې دن نه جوړوي هغه کلا کې دن نه بیا یو جمعات ځکه بهر تر خپل لګ مشکل شو حالات خراب شو کنه نو اوس په کورونو کې دن نه ځان لپاره دغه کې یو فسو کور چې کوم دنو هغه جمعات جوړوي باغې کې صحیح شو دا معنا ده یا وجعلوا بیوتکم جوړ کای کورونه خپل قبلتا نحو القبلتی نحو الکعبتی د کورونو مخ کعبه طرف ته کای نو چې کور مخ په قبله ګډ وډ نه کنه چې دا کله یو دغه ته ولاړې کونه ته کړه په کونه ته زه خو دلته کې پټې ستړې شم پوه شو کنه چرته ما دیوال په مخ باندې قبله زیاته ونه لیده خو کله به یو کون ته مخ کې کړه او بل کون ته مخ کې نو دا څه دا مکوي راځي د قبله رخ کورونه جوړ کړي چې کوم مشکل در باندې راغی نو کور کې موږ کوي دی واقیم الصلاه پابند کوي د موږ وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمن زیر ورک مؤمنانو ته الله موسی علی السلام ته وی مؤمنانو ته زیر ورک خو شي پایات کې درې خطاب وو ان تبوا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام دواړو ته چې دواړو دا ډیوټي سنبال کې چې ملګرو له کورونو تنظیم کوي خوښ او بیا پسې قوم ته خطابو قوم ته خطاب داو چې کور څنګه جوړوي د قبله په مخ او پابندي په کوي د موسی او دریم خطاب موسی علیہ السلام ته یوازو وبشر المؤمنین تزیر ورکړي مؤمنان اوس راځه موسی حالات ډیر سخت شو موسی علی السلام فرعون ته بد دعا وکړه وقال موسی نو وی موسی علی السلام ربنا ای رب زمونږه انک اتیت فرعون یقینا تا ور کړی دی فرعون ته وملئه او غټانو د قوم دته سری ور کړی دی زینتن دول اے ډول دی ورکړه دی مالونه تر زر سپین زر ورسره دی و اموالا او نور مالونه دی فل حیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ربنا ای رب زمونږه لیضلوا عن سبیلک انجام دار او زیر دی مالونو چې دای په گمراهی خلق دلارستان الله خلق په گمراهی نو چې خلق په گمراه کوي نو ربنا تمس علی اموالهم یا الله وران کې مالونه دوی الله دې د مال قران کې نوران چې حدیث کې راځي دعا بیا قبول شو او هغه نه کانی جوړ شو ها هغه سره زر سو هغه تاسو کانی شو سپین زر کانی شو دا وشو وشدد علی قلوبهم موسی علی السلام ډیر خپه کړی دی نو دعا وته کوي وشدد علی قلوبهم الله سختیو کا پزړونو پزړونو د دوی باندې فلا یؤمنون چې د سره ایمان را نوړي حتا يروا العذاب الالم حتا چې ویني عذاب دردونکې الله د سره د ایمان ته ضرورت نشته د سره د ایمان نه راوړي دا بدبخت په دې ظالم باندې نورم ظالم کې او په ظلم پسې نورم ظالم کې او نورم پسې کافر کې چې کافر لاړ شي ډېر خطا کړی قال الله ورته وی قد اجيبت دعوتكما یقینا قبول شو دعا تاسو فاستقیما نو دواړه کلک شي په دین باندې کله کو سی گئی دعا هم قبول شوی دی ورځ بکی پوه شو ولا تتبعان او مطابق کی گئی دعا سبیل الذین لا یعلمون د لارې دا کسانو چې غینه پویږي نو دعا قبول شو دا غینه پس الله ورته حکم وکړو سورته طه کې براشي فاسر باهلک بقطع من الليل زا سچالو کا بنی اسرائیل د شپې ځان سره وبا توزا پوه شي روان شو چې روان شو سهار ته روان ته پته ولګی چې سړی قوتي دي بنی اسرائیل کلی وټول خالی دي ها وی زې چې زو پسې فرعون درزیل بچی خپل را روان شو قومندان د جنگ خپل کاوله خپل پس روان شو الله غوا واقع بیانې وجاوزنا او پورې کړل مونږه به بنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتبعهم نورستراغدی په فرعون فرعون وجنوده غرقول د اوبو را لاندې کو اوبو ته الله وی په دې کې بارود مارود نه استعمال شي ښه خو چې دا داسې کاروایی ودا الله تعالی دی په نظام دی چې بس الله اوبو ته وی اوبو د نیغه ولاړ وی دول فلار وی ښه غټ غټ غرونه ته جوړ شو حتی وی کړکۍ هم پکې وی یو بل ته کټیم شو ښه بنی اسرائیل چې غنور ملګری څنګه دی بس صحیح سیټ روان دي نو دې چراغ نو دوی کې دا اوبو ماته ولاړ دي دې پسې ورکوش شو چې ورکوش شو نو بس او بو ته الله سره دومره وی دی روان شي بس خپل کار کوي نور خو ته پورې ولاړ وي دا اوس دغه شي دی چې بس را یو ځای شي بیا خو ته نو پوه شي نو اذا ادرکه الغرق چې کله اونی ولو دی لاندې کړو دی ډو ډوبېدو مگر هغه ذات ته الا الله ګورونه ویل شو ښا دا الله نوم ته باندې ولی الله یو تاج بدبخت زما دور دشمنی کړی دا تب زمانو په خلی والے زنه در پیدم نو هغه نو مرایات نشو دا الله نو نو سی وی الا الذی مگر هغه ذات ته امنت به بنو اسرائیل چې مان پر اوړو بنی اسرائیلو زده بنی اسرائیلو هغه رب منما پوښوی الله وی دوس نکیږي دا پوښوی جبريل عليه السلام راغ روایت کې راځي دي په کې وته یو ځای یو دومره خټه ورويستا چې غلې شه خبره مکاو کسی پرېګ دوس نور نور لاړ خو شوي دغه ځای کې ددا دغه ناری چې کم دنو هغه شروع کړ چې انه لا اله الا الذي مولانا نو موي دغه ټیم کې بہت الله ته ویلي الله خو بہت هم څه ویلي کنه نو هغه وای دای ورته وی چې بانگ آمد چونکه کاری جا رسید پایدار سک قهری ما رسید وای د الله تر طرف نه په دغه وخت کې आवाज راغی چې کله دې کار دغه ځای ته ورسېدو چې ډېر ډوبې دو پایدار سک قهری ما رسید اس بیا اوس خپټینګه کا زما قهر ضرور رسید پوښوي ول ځان وته ټینګ لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا او دې سو دا فرعون وای من ذشی ما من المسلمین زم د مسلمانانو نه ما او دوی زم اسلام قبلو ما نو ودن جماعت المسلمین کې به کوم سره نه آل انا وقد عصیتا الله ورته وی آل انا آل آن تؤمنو اوس ته ایمان راوړي نه اوس نه قبليږي وقد عصيت من قبل او یقینا تا نه فرمانی کړي او مخکې د دینه وکنت من المفسدين او وی تل فساد ګرونه ته په ډېر لوی فسادي سړی وي تا اوس ایمان ته راوړي فل یومن نجیکا نن ورځ بچو مونږه ستا به بدن کا بدن ستا امام بخاری معنی کوي نلقي بدنك على نجوه من المكان على ها مکان مرتفع على مکان مرتفع معنی راځي کوئی شي مونږه ستا بدن په یو اوچتا او ځای باندې غورځو نو هغه سمندر چپه والا خو یې غورځو پوه ما دې کې دام وی بنی اسرائیل ته دارېدل وی چې نه دا به وبو کې ناس ته خو بار راو غورځو چې مطمئن شي فل یومن نجیکا نو نن ورځ مونږه بچ کو ستا به بدن کا بدن ستا بدن دې بچ کو ورزو دې پوچت ځای باندې لتكون لمن خلفك آیا دې لپاره چې ته وګرځې کې د رستنو لپاره څه شي نشانه بس تا نه بقله کې برت اخلي چې او د سری داوا کړي وته د خدای منن څنګه پروت دی تر نن پورې بدن پروت دی راجح قول هم دا دی چې دا ماغه فرعون د تلاکم په مصر کې خلق ورزي او ګوري پوه شئ مردار نو دغه څه دی دغه چې کوم دنو الله تعالی نشانه کړه و ان کثیرا من الناس او یقینا ډیر د خلکو نه عن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه غافلون بے پروايي کوونکي دي ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق اوس زجر د بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل خو الله بچ کړل خدا غي نه پس وې څه چلو کړو ولقد بوأنا او یقینا موږ ځای ورکو بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته مبوأ صدق ځای مزیدار مزیدار ځای ورکو ورزقناهم من الطیبات او ورمکل دوی ته پاک سیزنا فمختلفوا حتا جاءهم العلم دوی اختلاف نه کو تر دې چې علم وتراغه تورات ورتراغه نو بیا اختلاف شروع کړي اختلاف دی په خپل مینځ کې طرف لان جوړ شو په توحید کې په عقیده کې په شرک او په کفر په ایمان کې په دې مسالو کې دوی اختلاف شروع کو ان ربک یقضی بینهم یقینا رب تا چې فیصله وکړي په مینځ دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون هغه څه کې جدي په کې اختلاف کو فإن كنت فی شکن اوس چې خلک اختلاف کوي نو ته وای معنی مسله ورکه کړه الله وای وو تا نه دې مسله نه ورکیږي په دې وجه باندې ته په دې وجه باندې په دین کې مشک کیږي چې خلک اختلاف کړي دا اوسانی چې ته ته وای چې لکه شریعت د الله نافذ دی وای مونږ کم نافذ کوو اختلاف دی دغه وای چې احناف وای زمونږه شریعت ته او صوافی وای زمونږه دی او سلفیان وای زمونږه دی او شیعاګان وای زمونږه دی وای مونږ د چا غنافذ کوو لکه ترا چې تاغه متفقا حافظ کا فریق د بیا اختلاف بیا رستو کیږي الله وی د اختلاف ته وجه نه شک مکوا فان كنت فی شک کچرته ای ته په شک مما دا قران نا انزلنا الیک چې موږ نازل کړي تا تا کته په شک کی فاسال الذین نو پختنه وکړه کسانو نا یقرؤون الكتاب چې ولي کتاب من قبل ک مخکستانا اے بنی اسرائیل کې خو علماونه پختنه وکړه چې دا کتاب څنګه دی هغه برته مو چې دا کتاب صحیح دی نو ته د مخکینو نه پښتنه و اوس دا خو نبی علیہ السلام په شک کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه فرمایي حدیث راځي لا اشک ولا اسال دی آیات پس به وی زنه شک کوم نه پښتنه کوم دا زما استاد لپاره دی چې او کته په یو مسله کې په شک کې وی نو خو حق فرست عالم وګوره هغه په سلار سره هغه نه پښتنه وکړه فاسال الذين نو پختنه وکړه کسانو نه خدای ونوي چی اوتل کتاب چې کتاب ورته ورته نه يقرؤون الكتاب چې کتاب ورته ملاو هم دی خو لولي هم کتاب لول لوستل کتاب ته مطلب دی لوستل کتاب دا مطلب دی چې ته ته خبره وکي نو تا ته مسله بیانې کنه نو تا ته دا نه وایي چې تا ته کتاب نه خي دا څه نه وای چې مطلب دا دی تا ته مجمله کیسو کې بس کتابونه لیکلي ځکه درس نو پښتنه مکو نه نه تا ته د کتاب نه کله قران نه دلیل کله حدیث نه دلیل کله فقہ کوم کې عبارت نه غتا ته وای یقرؤون الكتاب لولي کتاب په فتوا کې تا ته باقاعده بیان وکړي من قبل کا مخکستانه لقد جاءك الحق یقینا راغله تا ته یقینا راغله تا ته حق من ربک طرف درفتانه نو هغه ته واضحه مسله هغه ته بیانې قران نه ته بیانې نو د قران نه برت دلیل وای د حدیث نه برت وای ها بیا چې مطلب د کم علما او اجتهاد دی د فقه په کتابونو کې هغه لیکلي هغه برت وای نه لایق مولا دا کاری چې هغه نه تکله پښتنه وکړي چې دا مسله څنګه ده انا هغه ته بس کتابونو لیکلي دي کتاب نوم بنا دي خلک ته ما ته کتاب وای کوم کتاب لیکلي تاوانی به چې کده هغه خلکو سره د ملګرتیا جوړ کړه چې کوم خلک د الله آیاتونو ته دروغ وایي د الله د آیاتونو مخالفت کوي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون دا اوس زجر د فعنات باندې ښا چې خلک عینات کوي پوښوي نو دا زجر د ویشتم زجر ان الذين يقيننا كسان حقت عليهم كلمه ربك چې ثابت شوی د پاوی باندې کلمه درفتا کلمه درف فیصله درف کلمه در رب سمانا فیصله در رب فیصله در رب سلا لا یؤمنون هغه ایمان نه راوړي بس دا فیصله چې الله کړی دا سټمپ لګول چې لا یؤمنون دا ایمان نه راوړي ولو جاءتهم کل آیه کراشی هغه ته هر نشانه هر معجزه حد هغه ایمان نه راوړي حتا يروا العذاب الالم حتا تر دې پورې چې هغه ویني عذاب دردونکې نو بیا ایمان نه راوړي نو بیا ایمان فائدہ نه ورکړي بیا ایمان فائدہ نه ورکړي دا خلک توبه نه وباسي او د توي راشه او توبه وباسا لکه د یونس علی السلام قوم چې څنګه توبه استوا فلولا كانت قريه فهل كانت قريه نو ولنا دی او خار امانت ایمان راوړي فنفعها ایمانها نو ګټ اور کې هغه ته ایمان داغي الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام بیا ایمان راوړو هغه ته بیا ایمان ګټ ورکړه دا واقع دا چې یونس علی السلام پیغمبر د الله تعالی یونس ابن متا او دا په موصل خار کې په عراق کې پاتې کېدو او د قوم ال تکو نینوا ورته وی په عراق کې ال تر د قوم دی پیغمبر خپل قوم ته دعوت ورکو ورکو ایمان نه راوړ چې نه راوړو نو دی یونس علی السلام ورته وی د الله تعالی عذاب در باندې را روان دی او بس دې تنه لاړ ا دې چې لاړ واخو بیا سورت انبیاء کې بیانو چې جون کې لا وحی نه وراغلی پیغمبر ته وحی را د عذاب نه مخکې چې دته دې قوم نه وځه دا وحی لا نه وراغلی یونس علیه السلام د مخکې لا هغه په وجه باندې الله تعالی خو بیا غال تکي جیل کې واچولو کنه ا باندې کړو په دغه کې د مې پګېړه لیکن دلته چې قوم نو قوم خدغه شان پاتې شو قوم دلته قتل بعض اثرات او علامات د عذاب باندې قوم پوه شي چې پوه شنو دا څنګه وکړو چې خپل بچی ماشومان زنانا ساوی دا ټول یو دشت ته وباسل او الله ته پجړا شو فریاد او توبه وباسل ایمان را الله تعالی دا قوم سکړو معاف کړو دا هغه واقع طرف ته دا څه توبه وباسي الله تعالی اوس په دې لای کې دوه قول دي یو قول دا بعض مفسرین دی هغه وایي چې دا د یونس علی السلام په قوم عذاب راغې دا د دې خصوصیت چې الله دې بچ کړ لیکن دویم قول د زجاج دی زجاج وایي چې نه دا خصوصیت نه دی دوی د عین عذاب په موقع باندې توبه نه لري دوی د امارات العذاب راخکارا کېدو په وخت باندې توبه استلا او ځکه الله ترغیب ورکړي چې فلولا کانت قريه دا څه بل کله ول نه کیږي بل خار ول داسې نه کوي بل وطن والا خلک ول داسې نه کوي چې په علامات پوجو کو توبه وباسه کنه خو ته کو چې بیخي په سر دی راشي بیا بیا توبه وباسه بیا نه قبلي فنفعها ایمانها الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام ا چې هغه توبه او باسره لما امنوا ور کله چې هغه ایمان راوړو کشفنا عنهم نو لری کوم د دوی نه عذاب الخزي هغه عذاب د شرمولو فل حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ومتعناهم او سامان نور کدوی ته الہین تر یو وخت پورې ولو شاء ربک اوس پیغمبر تعالی تسلی ورکړي جزاء ته خپکیږي چې یاره دا خلک ایمان نه راوړي الله وای ما بر ټول په ایمان را جمع کړی وي خو لیکن نه کوم دا کار اکراه نه کوم پچا باندې زور نه کوم ښا دا کار د زور دینا ولو شاء ربک تو چرته غوخته وی رب تا لا امن من فی الارض نو خامخا ایمان بر راوړو ټو هغه هغه چا چې پزما کې دي کلهم ټول جميعا په جمع باندې اف انت تکره الناس آیات زور کې په خلق باندې حتی د دې لپاره یکونو مؤمنین چې شي غي مؤمنان یعنی ته زور کې زور ته نشي کولای ستا په واسطه نشته او زی کوم نه زه کوم نه پچا باندې په زور ایمان نه راوړم اختیار ورکوم پرې رته سکی و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ندی ندی ممکن یو نفس لرا مگر دا خبره چې ایمان راوړي الا به ان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په اذن د الله د الله په اختیار د الله په امر به خلک ایمان راوړي و یجعل الرجس او ګرځي الله تعالی پلیتی علی الذین کفر علی الذین پاکستان باندې لا یاقلون چې غي نه پويږي قلن زرو دا اوس دعوت منکرینو ته چې و منکرینو راشي د صورت په دلایل کې تاسو سوچ وکي تاسو ته بل الله توحید معلوم شي او دا عقیده برته غلط ښکارا شي چې هاولا شفاء عند الله قل ورته وای انظروا ماذا في السماوات وګورئ سدي پاس مانونو کې والارض او سدي پزما هو کې دي دلایل ته سوچو کوي وما تغن الآيات او وما تغن الآيات او ند فقي دلایل والنذر او رسولان عن قوم د یو قوم نه عذاب لا يؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي کم قوم چې ایمان نه راوړي هغه ته معجزه اس فائدہ نه ور کوي هغه ته رسولان اس فائدہ نه ور کوي فهل ينتظرون دا اوس تخویف ته منکرین ته د په ذکر د اقوام مکذبه وباندې قل ورته فهل ينتظرون نو تاسو انتظار نکوي الا مثل ايام الذين مگر پشان د واقعو د عذاب ایام چې قران کې راشي ایام الله نو عذاب هغه ورځ تاریخي تاریخي ورځ سره مراد دی خو هغه تاریخي ورځ چې پای کې عذاب راغلي الا مثل ايام الذين مگر په مثل د واقعات د عذاب دا کسانو خلو من قبلهم چې مخکې تیر شي د دوینا فهل قل ورته وای فانتظروا نو تاسو انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا د سره تاسو نه د انتظار کوونکو نه ثم ننجي رسلنا بیا چې کله عذاب راشي نو موږ بچ کو رسولان خپل والذین کسان امنو چې ایمان راوړی کذالک دغه رنګ حقا علینا لازم شوی لازم کړی د موږ پدان باندې ننجل مؤمنین موږ نجات ورکو مؤمنانو ته یا کذالک ننجل مؤمنین حقا علینا دارنګ مونږه بچکو مؤمنان ولی زکه حقا علینا دا لازم دی په مونږ باندې خو دې ته لزوم تفضلی وای ښا یو د معتزله او عقیده لاغي وای لزوم واجبی دی په الله باندې چې مؤمن به بچکې مونږ نه دا احسان په الله په ځان باندې لازم کړي احسان نه لازم کړي قل یا یوحناس دا به ځان تعقیده د معتزله او د اهل سنت په دې کې اختلاف دی اختتام د صورت اوس ذکر کړي په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم سره عورت کې په شرکونو باندې چې شرکونو باندې رد کی او بیا د رد شرک فی تصرف پکې رد شرک فی دعا پکې رد شرک فی عبادت پکې دا درې قسم شرکونو اوس په دې اخیره کې رد کی ها او بیا به ترغیب ال القران ور کوي صحیح شو چې راشي د قران طرف تراشي بیا پیغمبر تم الله وایي ته د قران په لار ته قل یا ایها الناس وایا خلقتا ان کنتم فی شکن کتا څه په شک کې من دینی زمال دین تبارکه اے مشرکان وی او دا خو تم الله منی او مونږ الله منی صحیح شو تم وای چې الله تعالی از مکه او اسمانونه پیدا کړی دی مونږ هم وایو تم وای چې تدبیر د نظام د عالم الله کوي او مونږ هم وایو زموږ استاد دین خو یو شی پوښتنه نو جواب ورته کوي چې نه ټیک دا تاسو په عقیده د ربوبیت کې د ربوبیت ته نظام تکوینی کې خو بالکل تاسو ما سره یو برابر یې لیکن زما په عقیده د نظام تشریعی کې عبادت زبل چاله نه کوم مدد دعا د بل چاله نه کوم پوه شو کنه زدا سجنه د بل چاله نه کوم راشي دا واوري زما دین تاسو د دین نه جدا دی قل ورته وایا ایها الناس اے خلقو ان کنتم کچری تاسو فی شکن په شک من دینی د ما د دین په باره کې نو واوري فلا اعبد الذین ز عبادت نکوم دا غچا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر د الله نه د الله نه غیر تاسو چې عبادت کوئ زین کوما خنصر چې عبادت کې ولکن اعبد الله لیکن ز عبادت کوم د الله الذی اغذات یتوفاکم چې مړکای به تاسو چې تاسو مړکای سو کم ذات او کم را پیدا کړی دا عبادت کوما و امرتو ما تامر کړی شوی ما ته ویلی چې دین ته متوجه شه او په توحید باندې کلک شه شرک فریدا ولا تکونن امتی غتو من المشرکین د مشرکانو د ډلنا ولا تدع من دون الله بل امر ما تکړه رد شرک په دعا ولا تدع ما تی ویلی چې مغواړه مدد من دون الله غیر د الله نه ما د هغه چانه لا ينفعک چې فائدہ نه درکې تا ته ولا یضرک او نقصان در کولی شي نو هغه اراده د الله فضل دی فلا راد نو نشته دی واپس کوونکې لفضله فضل د الله تعالی لرا یصيب به من یشاء رسی الله تعالی د فضل خپل هغه چاته چې خوښ شي من عبادی د بندګانو خپلنا او هو الغفور الرحیم او هغه الله تعالی بخون کې مهربان دی اوس دا درې قسم شرکونه چې ورته رد کړ نو اوس په اخر کې ورته ترغیب ال قران ورکړي راشي قران ومني د قران په منلو کې دا ټول مسله سميږي قل ورته وایا ایها الناس اے خلق قد جاءکم الحق یقینا راغ تاسو ته حق او رښتیا قران من ربکم له طرف در تاسو نه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه راغ سو چلار امون تدی قران تا نو فانما يهتدي یقینا دې لار مومي لنفسه مفیدا لنفسه دا فائدہ مند دے پارا د ځان ددو ومن ضل سو چې گمراه شو فانما يضل نو یقینا دې گمراه کیږي په داسې حال کې چې وباله علیها وبال د دې گمراهۍ په دبانې وي وما انا علیکم بوکیل او نی مزه پتا سبانی سي ذمہ وار چې تاسو به خامخا په زور در باندې ایمان راوړم دا زما کار نه لمر ته صرف دعوت ورسو واتبع ما یوحى الیک من ربک ها واتبع ما یوحى الیک بل ما ته امر کړی شوی دی چې تابعداری کوه د هغه قران یوحى الیک چې وحی کول شي تا ته بر او کلک شه په دین باندې حتا يحكم الله حتا چې فیصله وکړي الله تعالی او هو خیر الحاکمین او هغه الله تعالی بهتر فیصله کوونکو نه دی دا تر دې پورې سورته یونس هغه ختم شو په سورته یونس کې 15 ابواب تاسو سره نه شروع کړو 15 بابونه پکې خو لنډه خلاصه دا و چې پاغه پنځو بابونو کې مسله سوا مسله دا ثابته ولا رد کولو پچا باندې په عقیده د شفاعت قهری باندې د زور شفاعتونه نشته لري چې تاسو وایي چې هر په زور باندې یا ملتونه به وکي الله تعالی مجبور کی دا نشته لري او په دغه باندې ورته دلائل ذکر کړ یولس دلائل عقلیه په دې صورت کې او وی شو ورته په دې صورت کې زجرونه ذکر کړل چې ګوره څوک چې دا عقیده لري پای کې دا مرضی دا مرضی دا مرضی هغه ورته امراض ورته ذکر هغه ورته ذکر کړل تر دې پورې دا صورت ختم شو په صورت کې امتیازات سو نو په صورت کې خو امتیازات یو کثرت د زواجرو ډیر زیات زجرونه ورکړل دویم نمبر په صورت کې امتیازاتو کې هغه د بیړۍ والا دلیل چې کم پیش کو دا په یو خاص امتیاز باندې په دې صورت کې پیش شو بل په صورت کې د درې پیغمبرانو هغه دغه تذکره وشو خصوصا د قوم د یونس علیه السلام تذکره په دې صورت کې وشو د هغه د توبې هغه ذکر وشو دا تر دې پورې دا صورت ختم شو